که زما د رب فضل را باندې نه وای نو نن به زه هم لغو کسانو کوم چې نیول شوي راوستل شوي دي افما نحن بمیتین خنو اوس دا یقیني نه ده چې موږ له مړکېدونکو څخه نه یو موږ هغه او دغه کورنۍ د یو ستر غم نه وژغورله وجعلنا ذريته هم الباقين او دغه زوزات مو باقی پرې خوده وتركنا عليه في الآخرين او پورستیو نسلونو کې مو دغه صفت او ستاینه پرې خوده وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ او د هم دی نوح علیه الصلاۃ والسلام په کندار باندې تلونکی ابراهيم عليه الصلاة والسلام إذ جاء ربه بقلب سليم کله چې هغه د خپل رب حضور ته د قلب سلیم سره راغی بیا هغه ستورو ته یو نظر وکړ فقال انی سقیم او وی ویل زما طبیعت خراب دی فتولوا عنه مدبرین نو خلقو هغه پری خود او تیروان شول ما لكم لا تنطقون څه شوي دي تاسې خبرې هم نه کوئ فراغ عليهم ضربا باليمين دا هغه وروسته سم د لاسه پر هغه حمله وکړه او په خیل لاس سره یې خه گزارونه وکړل ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام ویل زه د خپل رب لوري ته ځم هغه به ماته لار ښوونه وکړي رب هب لي من الصالحين ای پروردګاره ما ته داسې زوی راکړه چې د صالحانو څخه وي فبشرناه بغلام حليم نو یوه ورځ ابراهیم علیه الصلاة والسلام هغه ته وویل زویه زه په خوب کې وینم چې زه تا ذبح کوم اوس ته ووایه چې ستا نظر څه دی هغه وویل پلار جانه څه چې تا ته حکم کیږي هغه وکړه تا به انشاء الله مال صابرانو ته ومومې فلما اسلما وتله للجبين په پای کې چې کله دغه دواړو د منښت سر کته کړ او ابراهيم عليه السلام پر مخې سملاو سلام دی پر ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام كذلك نجزي المحسنين موږ نیکی کوونکو ته هم دغه سي غوره بدله ورکو انه من عبادنا المؤمنين په باوري توګه هغه زموږ له مؤمنو بندگانو څخه وو اوس د دغو دواړو د نبرینه څوک نیکوکار دي او څوک پر خپل ځان څرګند ظلم کوونکي دي ولقد مننا على موسى وهارون او موږ پر موسی علیه الصلاۃ والسلام او هارون علیه الصلاۃ والسلام باندې پیرزینه وکړه وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ او الیاس علیه الصلاۃ والسلام هم په یقیني توګه د مرسلینو څخه وو اذ قال لقومه الا تتقون یاد کړه کله چې هغه خپل قوم ته ویلی و چې تاسو ویریږئ نه پرته د خدای جل جلاله له بندګانو څخه چې هغوی غوره کړای شوي وو وتركنا عليه في الآخرين او د الیاس علیه الصلاۃ والسلام د خو یاد مونږ پورستیو نسلونو کې باقی پرې خوده سلام علی الیاسین بیا مو نور ټول تار مار کړل وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ نن تاسو شپه او ورځ دا غو په ورانو مینو باندې تیریږئ آیا تاسو د پوهې نه کار نه اخلئ دا غوښته مو هغه یو لک یا لدینه زیات خلکو ته ولېږه فآمنوا فمتعناهم إلى حين هغه ایمان راو او موږ ترې وی خاص نیکی پورې هغوی باقی پرې خودل فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون خو واوره په اصل کې دوی له ځانه جوړه کړې خبره کوي چې الله تعالی اولاد لري او په واقع کې دوی درواغ جن دي اقف البنات على البنين آیا الله پاک د زامنو په ځای لونې ځان ته غوړه کړې ما لكم كيف تحكمون پر تاسو څه شوي څنګه حکم صادروي افلا تذكرون آیا تاسو په هوش کې ناراضي ام لكم سلطان مبين یا دا چې له تاسو سره د دغو خبرو لپاره کوم څرګند سند دی دوی د الله پاک او پرښتو ترمنځ د نسب پیوند جوړ کړی دی په داس حال کې چې پرښتې ښي پوهیږي چې د مجرمانو په توګه وړاندې کیدونکي دي سبحان الله عما يصفون او هغه وایي چې الله پاک د هغو صفاتونو څخه پاک دی کله چې هغوی د دوی په غول کې را کوز شي نو هغه ورځ به د هغو کسانو لپاره ډیره بده وي چې هغوی تنبیه کړای شوي دي وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون نو د یو څه مودې لپاره دوی پرېږده او لیدونکی اوسه ډېر ژر به دوی په خپله وویني او سلام دی پر مرسلانو الحمد لله رب العالمين او ټول ستاینه یوازې د الله پاک لپاره ده